و الى مدد اقوام و اجال دا مولانا عبارت د عطف ته په مخ کې کلماتن معنی دا څه شی دی الى کلماتن د مخ کې نه دا خبره ویلې شوی و او اشاره الى کلماتن دا باغې معنی عطف نو معنی دا ده پنځم قول لدی مسله کې چې ولی دا خبره جایز نه ده چې دې کې اشاره وشي هغه مدد د اقوام ته مدد د چا تر قومونو ته دې ترې ورکې څه شي وشي هغه اشاره دی وشي قران دې دا خبره ویلې شوی وکنه چې دا کوم فهمي او کده دې نه سمانا معلومیږي نو دات معلومیږي کدا کدا هغه باندې اعتراض شي نو دی وی ولی دا جایز نه ده چې په دې کې اشاره وشي او دا په صورت ته مفهمو کې دا صورت ته یعنی دې نه خبره معلومه شي خو سره ته معلوم شي و هغه مدد د اقوام او د اجال خو به حساب الجمل په حساب د چا باندې د ابي جاد نمی یو کسو او هغه د حروف د هی جاد اصل کې هغه کړل کنه په هر حال دا ان شاء الله روستو دا خبره کو چې رد بیا په دې باندې کړي کی وې دې کې ته اشاره شي کنه هغه ما تاسو ته مونږ ټول ته دا خبره معلومه ده چې هغه ابجد ابجد هو وذ حتی کلمن صافت قرشت تخذ او دوازده دا دغری دا ابجد حساب دی وې دې ترې پکې اشاره شي کنه کما قاله ابو العالیه لکه دا خبره چا کړې و او متمسکا د دلیل نه په حال کون د دې کې چې د تمسک نیولې پاغه چې روایت تر رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه دا شویره بخاری را نقل کړي دي لما تاه اليهود کله چې يهود را يهودو کې دغه لوی له کسان دي يهودو کام نو اشرف وغيرها داراله تعالی علیهم الف لام میم البقره رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې معنی الف لام میم البقره دای ولستله یعنی الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی دای ولست نو فحسبو دی خلقو د دې عدوه شمار وکړو نو دی وی من به څنګه داخل شو په دین کې چې داغه مدت یو او یا کالې سو او یا کالې نو فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول کریم صلی الله علیه وسلم تبسم اختیار کړ نو دی وی آیا د دین علاوه نورم شته نو رسول کریم وی او کان الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را نو دی وی چې تا خو په مونږ باندې خلط راوس من په کم یو طریقې وس مونږ په کم یو باندې سوکو چې څومره مدت پیدا دی دینه تا مونږ باندې خلط راوس نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا تلاوت په دې ترتیب باندې او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا تقریر په استنباط ته د خلکو دا دلیل په دې خبره باندې دا دلیل دی علی ذالک په دې خبره باندې چې دې کې اشاره ده د حروف مقطعاتو کې هغه مدد د اقوام او تا او اجال ته دې سره اشاره ګوره مولانا دې دا اخذ داسې وکړه لال مولوی سماته ګوره اخذ داسې وکړه بیا چې سو ته ورسي نو دو سو تین سو چار سو پانچ سو دا چې ورپسې زواتا ستما دغه او ویم اب جد هاو وز حتی کلمان کنه تاسو پوه شئ کنه نو دا خو د دې څه شری حساب دی نو ګور اب جد هاو وز دا سو پوری پوره شو نو بیا دا غي نرستو حتوی حتوی دا زما په خیال او بیا کلمه نه خو په دې کې یو ټکی د الف دی نو د الف ته چانه عبارت دی دا تقریبا د کلمن ای کلمن کلمن نو الف لام میم الف خو نه کنه او دا لام د سونه دی دا رتی سونه دی او زما په خیال دا میم چې دی دا ر 40 سونه دی نو 40 او 30 70 او 1 71 1 هغه نن سره لیکل بیا صحیح ده پته لګی تاسو چې ما وې کنه هغه کې دا لام د سونه تیس ته او لام کان له نه میم د سو ده او دا لام د سو ده نو 340 سو جوړیږي او 1 71 نو یاره موږ په هغه دین کې څنګه داخل شو دا ټول مدت سو ده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سیدا بل دا او ته الف لام میم صاد نو دا چې شي دا ډیر زیات وشي هغه الف ته یک نه لام میم خدای کتر دا او صاد سره نور شو صاد سره تا فس کنا اخو دا خو ډیر زیات دغه ته جوړیږي بس سونو ته خبره واتله نو بیا پسې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نورم زیات کړه الف لام میم را دا ټول هم زیات کړه نو دا رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا تک تبسم اختیار ک او رسول کریم صلی الله علیه وسلم تقریر یعنی ترک الانکار رسول کریم په خاموش پاتې شو نو دا خبره دلیل دی علا ذالک په دې چې په دې فواتحو کې اشاره ده چاته اجالو او مدو ده چا طرف فقالو دی وی خلطت علینا فلا ندری مونږ ته پته نشته چې مونږ په کم اخذ کو نو په کم یو نو فإن تلاوته ایاها تلاوت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ایاها دی حروف لره په دې ترتیب سره علیهم په دې او تقریر و تقریرهم علی استنباطهم او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تقریر د خلکو په استنباط د خلکو دلیل علی ذلک دا په دې خبره باندې څه شعر دا یو دلیل دی دا دلیل دی علی ذلک په دې چې د کی اشاره د موضوع او ستا جواب تاسو پوه شئ کنه وهذه الدلاله وان لم تكن عربيه غرض دا فرض سوال سوال دا کنه چې دا چې کم د مدې ته معلومیږي او یا ته نه نو دا دلالت ته دی فواتح په دی باندې خدا دلالت خو عربي نه دی کړ دا دلالت خو څه نه دی یعنی په عربی ګرامر کې په عربی کې خو دا چیزونه دلالت د دې معنی موضوع له خدا نه ده کنه دی وی دا دلالت کا اگر عربي نه دی لیکن د خلکو په مابین کې دومره مشهور شعر چې دی اوس ملحق شوی دی د عربۍ سره ملحق شعر دی چا سره وی ډېر لفظونه دي زموږ سره وایي هغې ته تاسو نه ګورئ مشکات زموږ سره حبشي لفظ دی که نه دی مشکات زموږ سره کم لفظ دی حبشي او بیا ویل کېږي چا ته دا په حبشې کې تاکسي ته ویل کېږي بیا په عربۍ کې هم دې ته ویل کېږي ځکه دا دلالت په څه شی شوی دی دا مشهور شوی دی حتی چې ملحق شوی دی چا سره د عربۍ سره وی زمون سره نور لفظونه هم دي کنه زمون سره سجل لفظ ده کنه ده ادا سجل په اصل کې څنګه جل له څنګه جل څنګه جل ناغه سجل للكتب کنه بیا عربی تر اوختل شوی ده کنه راوخته شوی نو دا راته وایا چې دا زمون سره چې کم مشکات لفظ ته یا زمون سره دا لفظ ته نو دا دا دا راته وای چې دا دغه رسته دا عربي رسته قسطه زموږ سره رومي جبه لفظ نه دی دا سجل زموږ سره د فارسی لفظ دی څنګه جل او دا قسطات رومي جبه کې ترازو میزان ته وای نو ګوره دا مشهور شوی دا خبره نو دوران دنه د جواب دا شو چې دا دلالت تدی فواته په دې معناګانو باندې اگر کدا دلالت عربي نه دی خو دومره مشهور شعر کې وسته نه جوړ شوی دی لشرفها من حيث الى اخره دا عطف ته په مخ کې مزیدتون باندې لا یقال د نه ویلې شي چې ولی جایز اند چې داري څه شي شي مزید شي اے دا ټول ګور لا یو قال له دا ټول خبرې د چاري یو قال ک لا یو قال دا پکې شپغم په صورت ته مفهم کې د سویم دغه ذکر کې شپغم لا یو قال د نه ویلې شي چې ولی جایز نه د چې داري زیات شي او دې نه ویلې شي دا خبره دا خبره دې نه ویلې شي دا یو شپږم قول دی دا قول والوي وې دا دلالت کې پاغه حروف چې هغه مبسوط دي متفرق دي مقسم مقسمم بها دا مطلب سنه خلک وې دا یو شپږم موقف دی وې الف لام میم معنی الف ګوره دا دانګینوم دی کنه او لام داغینوم دی کنه او میم دا بل شینوم دی کنه دا خدای سي شي نمونه نو وی لا یقال یقال ک لا یقال او دې نه ویلې شي دا خبره چې دا دلالت کوي کنه دا دلالت کوي پاغه حروف مبسوطه باندې الف په چا دلالت کوي پاغه ډانګي او لا پاغه بل شمیم پاغه بل نو الف معنا دا چې زما د قسم می په دغه ډانګي لام زمار قسم وی په دی او میم زمار قسم وی په دی نو د سری شي کنه سوال چې په دې قسمونه وخوړل شو نو قسم کې هم کم مقسم به نو هغه شرافت والا شی پکار دی او دغه ډانګې او دغه دا د میمه زه سو وایم کنه دا خو دغه نه دی کنه شرافت خو دې کې نشته وی ولی نشته دا ته چې په کوم چې قسم خوړل کېږي په کوم چې قسم خوړل کېږي دا د الله تعالی د نمونو بسایت تی کنه دي دا الله د نمونو سری دا ځکه دا بسایت دي د اسماء د الله دا الله نوم ګوره الله دې کنه دې نو پکې دام دې پکې ادم دې او دا رنګ نور د الله الرحمن کې ګوره څوکم دې نو دا شرافت لري دا څه شی لري نو مقسم به کې شرافت ضروری دی نو په دې کې شرافت شته کنه یا دا دلالت کې پاغه حروف باندې چې هغه مبسوط دي یعنی متفرق دي مقسم بها لشرفها دا وګرځید مقسم بها لشرفها د وجر شرافت د دینه من حيث د دې حیثیت نه چې دا بسایت دي د نمونه د چا د الله او دا مادر د خطاب د الله تعالی هاذا یعنی خذ هاذا دا اونی څه مطلب دا ماده ده کنه یلکه د الله د خطاب د الله د کلام مادیم دغه حروف نه دي نو چې دغه حروف تیر په دې قسم خوړل کی کنه دا شرافت کم دی دا شرافت ډیر دی وان القول وان القول دا معارضه بعد المنع کې او دا عطف ته په مخ کې لما لا يجوز باندې لما لا يجوز باندې دا سره لا يقال د نه ویلې شي چې ولې جائز نه ده او د نه ویلې شي چې قال په دې خبره چې دا اسماء د سور دي يخرجها الى ما ليس في لغه العرب سنه خلق وای اے مولانا سنه خلق وای وای دا اسماء د سور نشي کېده دا اسماء را چاره شي کېده وای دا اسماء د سور ذکر شي کېدلې کدا چرته اسما د سورو شي کدا چرته اسما د چا شي سورو شي نو د لغت عربی خلاف براشي ته چا براشي ځکه په لغت عربی کې دا کار دی چې یو شی درې نمونه نه کیږي یو شی نو بیا الف لام میم دا څو شو درې نو دا خو یو شی څو نمونه شو د یو شی دوه نمونه کېدای شي ها او دلته خو درې نه سنه پکې کاف ها یا عین صاد کې سړی وي یو سار موس پکېږي په دې ټکی نو دومره وګت تکې ده نو الته بس تکای ها میم عین سین قاف ای سره بس تکای او حالان کې دوه کې دې شي لکه بالبک کې زمون سرشته بال او بک حضرموت بالبک الته زمون سرشته لیکن د دوو نه زیات خو زمون سره چرتا نشته دار یو شي سونو مونږ رااله نو دی وی دا خبره نه ده وی دا مکوا دا اوکه کدا مکوا خو مکوا یې رستو راځي دا ول له سره څه وی چې یارم دا خبره ده خو دا خبره ټوله د لام مدخول لا او قول په دې خبره چې دا اسماء د سورو دي نو او به باسی دا الا مالیس فی لغت العرب چې په لغت عربی کې د دې مثال نشته ځکه تسمیه په دریو اسماء او فصاعدا مستنکرتن عندهم نو یو سوال خو پتا زده کو یو سوال خو دغه دی کنه څنګه چې د یو شی لپاره بدري نمونه دي او لسفي لغتهم په لغت عربی کې داسي بلکې یو شی لپاره درې نه چې سرور او 15 سبا راشي نو یو سوال خو پیدا لري خو یو دویم سوال پیدا وای کدا نوم شي د صورت لپاره کالف لام میم لو کان اسما للصورت کدا اسم د چا شي د صورت شي يلزم الاتحاد بين الاسم والمسمى لكن التالي باطل فالمقدم مثل بیا به اتحاد د اسم او د چا راځي اتحاد د چا راځي د اسم او اتحاد د اسم او د مسمى روا دي کنه روا دي نه روا دي ولی ځکه اسم پست مسمانه وجود ته راځي اول مسما راشي بیا ته راځي هغه ذریعہ د معرفت ته مسمای نو مخکې به مسمای بیا څه شي راځي اتحاد د اسم د مسما به راشي تعالی خو باطل د ټولو دنیا په پیږي وجر ملازمه څنګه به اتحاد د اسم د مسما راشي و اتحاد د اسم د مسما به داسې راشي اتحاد د اسم د مسما هغه به داسې راشي اتحاد د اسم او رچا چې ته دې تسوي اسم نو دا په دې صورت کې په خپل دي کنه دي نو چې د الف لام میم د ټول صورت نوم شنو په دې ټول صورت کې هو دې په خپل هم دې کنه نو دې ځان نوم شو کنه نو دې رضان څه شو نو اتحاد د اسم د مسما را او دا خو نه پرې ده یو بل نقصان به راشي کدی چرته نوم شریچا د دې صورت نو په دې صورت کې دې جز دې کنه دې جز مقدمي پچا باندې نو دې بر صورت نه سي مقدمه او چې دې ته وګورئ چې دې نوم دې نو نوم خور شي نه سي نو یو شی مخکې شوم دوست شو نبی زاوی دا غواړي پوه شئ کنه ادا ادا کیږي اتحاد دا خو جنم ورکه اتحاد د اسم د مسما ته او دغه رنګ تقاضا کوي تاخر د جز عن الكل د دې کلنا او تقاضا کوي تاخر تاخر الجز عن لا جز به د کل نرستو شي د دې حیثیت نه چې اسم خود مسما نه سي بر رتبه نو بیا به جز د کل نه سي رستو شي حالانکه جز د کل نرستو یې کمخ نو مخ نو چې ته اسم وای نو رستو پکار دی چې ته څه وای جز نو مخ کې پکار دی کوی دا سوالونه مکه وای دی رستو جواب کوم وای سبي رستو موږ څه کوو وصلی الله